د مسلمان خلاف کوم فکری نظریاتی جنگ شروع دی هغه نن مکه روان دی الکتریت په نوم یعنی اولی میدان کې د مذهب په نوم جنګ شروع کړو ایجراګام شو نو بیا خو تشریقي پیدا کړه ای په اسلام اعتراضونه شبهات نو بیا یې قبضې شروع کړې د مسلمانانو ملکو نو بیا یې خلک په زور یا په دعوت او تبلیغ مسلمانان مرتد کول عیسائیت ته اړول د څلورو مرحلو حاصل او خلاصه نن د لبدیریت په شکل دی وخت کې دغه نظریاتي جنګ دوی علمگیریت په عنوان او سطح کوي ګلوبلایزیشن دوی مو یو دم داسې چې دنیا نن ګلوبل ویلیج ده ګلوبل ویلیج ونه بس ټول یو عالمی کله ته جوړ شوی دی عالمی خار کله اوس پکې د لرې او نږدې غ فرق ختم شوی او خوا به د یو ځای نه بل ځای ته چې خبر رسېده اطلاع بتلا یو واقع به شوی وه پکې به میاشتې لګې دی ډیر مخکې بدا سیوه چې که یو سړی به د دې ملکونو نه سعودي ته تللی و که نه کاروبار مزدورۍ وغیره له نو د رابطې څه طریقه وه موبایل نه و نیټ نه و خط به ولیکه هغه خط به په میاشتو میاشتو چرته ورسېد او بیا به د هغه د طرف نه خط راته نه پای به میاشتې ولګېدې نو د سعودي عرب زه سړی به د پاکستان خپل کور سره رشته دارو سره په کال کې یو ځل دوه خط کتابت کېده دا رابطه وه اینه پس بیا طریقه د ایجاد شو چې ټیپونه او کیسټ یې رالی نو بیا به کیسټ و ته ریکارډ کو به ریګا هغه به چرته دا به کال کې چرته یو ځلو بیا ورکی موبایل راغې اوس موبایل باندې صرف خبرې وي بیا نت راغې نو اوس صرف خبرې نه سره د تصویر خبرې او د منټونو سکندونو کې دنه دنه د دنیا د یو ګټ خبر بل ګټ ته رسی ټول دنیا بس یو شو اوس څنګه رابطه لنډې شوې نو دغه رنگ فاصله مرا لنډې شوې د پخوا با تاسو اوریدلی وای حج لذي پیادل حج وو یا به زیات نه زیات سمندري لار وا پای بتلل موږ د دې پاکستان خلک با چې حج لتل کراچۍ ته بلاړل کراچۍ نه با سمندري جاس کې کی کیناستل په دې بتلل ددې نه مخکې دور کې به په حج میاشت لګېده په سفر هغه سمندري لار به هم خطرناکه وه اکثر به کشته سمندر کې وړېده بیا وروستو خلکو حج پرې خېو چې دا پر خطر لارې دي بعضو مليانو فتوی ورکړې وي بیا وروسته دیوبند نه او د شیخ الهند یو دوی فتوی ورکړي چې وګوره دا وجنه حج پر خوستل سینه د فریضه ده چې سړی و یاره سمندري لار خطرناک نه نو خپل شیخ الهند حج لاړو سمندري لار او ځان سره خلک روان کړ نو لکه دا سه پر خطر خبره وي بیا رو رو رو رو بحری جازونه نوی رالل هغه د میاشو سفر د 15 ورځو شو د لس ورځو شو هفته ته خبر رااله بیا جاز ایجاد شو جاز چې ایجاد شو نه هغه فیصله بیا څه شوه ا مختصر شو نو څنګه سعودي عرب چې خلک به په میاش پیادل سفر یا سمندري سفر خمخ کې بوا که پاکستان کې سوشونه د پاکستان سکیدل په سعودي عرب او امریکای اثر نه کاو یا په سعودي کې چې سو شو نه هغه په پاکستان باندې اثر نه کو امریکا کې سو شو په دې ایشیا باندې دغه اثر نه اوس د دنیا په غم ګډ کې چې سکیږي اثر په ټوله دنیا یې د ساینس او ټکنالوژۍ د ترقۍ د وجې نه هغه دنیا ټوله داسې شوه لکه یو ښار او یو کلی لکه پېښور. پېښور ټول باندې چې څه کېږي ټول پېښور باندې اثر دی. نو د تمامې دنیا نه ګلوبل ویلج جوړ شو. دا خو حقیقت دی دین خو انکار نشته دی ورپسې اوس جوړ کړل ګلوبلایزیشن دی وی چې ارکل ټوله دنیا یو کله شو رابطه لند شوي سفرونه لند شو د یو ګټ اثر په بل ګټ باندې کیږي د یو علاقې خطه اثر په بل خطه کیږي کګرانی راځي تمامه دنیا کې به یو شان راځي مخکې دا څه نه و ګرانی په یو خطه او علاقه وا اوس ګرانی مو یو ګرانی ده کنه دا ګرانی صرف پاکستان دا په ټول عالم ګرانی رااله وایرس په ټول دنیا باندې وایرس راغی جنگ چې کیږي نو جنگ به د یو علاقې نه چې دنیا په ګډ کې کم ځای کې جنگ کې د په ټول دنیا به اثرې حالات داسې جوړ شي نو دا خوشو ګلوبل ویلج دی ویار کلا دا حالات دی او دا حقیقت هم دی نو دوی دې د پاره اوس یو نظام جوړ ک دوی چار کله ټوله دنیا یو کله شو نو په کار چې ټولی دنیا باندې یو نظامی علمگیریت او دغه نظام بد چي د وې زمونږي نو دی په ټوله دنیا باندې خپل نظام سکه نافذ کا هغه نظام سیاسیم د دوی معاشیم د دوی او درم معاشرتیم د اجتماعي نظامونه دي درک معاشرت معاشیت او سیاست سیاست د پاره جمهوریت نافذ کړ ټول دنیا کې ده کنه ده ټول دنیا جمهوریت خلاف بنه کوي معاهدی دی په دې پابند دی چې په اقوام متحده د طرف نه با ملک جمهوری ملکی انتخابات باندې با خلک راضي او د دوی په دې طریقه به راضي د دوی طرز سیاست به دویم معاشی نظام سرمایداران نظام ټول دنیا باندې ټول دنیا کې سرمایداران نظام دی او په ټول دنیا کې سودی بینکاری ده سود جواری دا د دوی د نظام حصہ ده نو دارنګ معاشرت تهذیب په ټول دنیا باندې مغربي تهذیب مسلط دې تسوي علمگیریت ګویا کې دا علمګیریت او ګلوبلایزیشن دوی د مسلمان د خلافت مقابله کې راوس زمون خدا نظریه وکنه چې اول قومي سطح او بیا دغه نه بعد بین الاقوامی سطح نو په بین الاقوامی سطح باندې به د اسلام سیاست می د اسلام معیشت می او د اسلام معاشرت بمی دوی د هغه خلافت ختمولو نه بعد سوکړل گویا کې خپل خلافت قائم عالمی عالمی نظام د تسوی ګلوبلایزیشن علمگیریت نن داوی علمگیریت او داوی ګلوبلایزیشن په ټولو دنیا سره نافذ دی دا غي دلاندې دنیا چلی او هغه د پاره یو اقوام متحده جوړ کړه اقوام متحده کله جوړ کړه چې کله خلافت ختم شو 1923 کې اقوام متحده روسته جوړ شو په دې ټوله دنیا او تړل کنټرول کړ دویمه نیو ورلد آرډر نیو ورلد آرډر د چې کله روس مات ک کنه مقابله کې وته روسو ناغه روس چې مات شنو دی په دنیا باندې نیو ول آرډر نافذ ک نیو ول آرډر مطلب دا داوی قانون دی دنیا باندې به دا قانوني بس ایته نیو ول آرډر وای نن سبا دنیا دا کم آرډر نه لاندې چلی د دې امریکای یورپ مغرب نیو ول آرډر دی دا نیو ول آرډر د لاندې روان نیو ترجمه نیو نوې ورلد دنیا آرډر قانون او حکم یعنی په دنیا باندې عالمی نوې قانون اسو د مغرب جنن سبا د سپنوم د ګلوبلایزیشن موږ وایو ګلوبلایزیشن سره زمونږ په دې معنی چیړ نشته چې دنیا یو کلی شو دا خو حقیقت دی دینه سو کې انکار کی خدا دا چې دا ګلوبلایزیشن دا آرډر یعنی ورلد آرډر دا به د چي مو وایو د ګلوبلایزیشن تصور او د وړ آرډر تصور اسلام اول ور کړی قران خطابونه کوي یا یوهناس نبی علیہ السلام ته دې تو وایا یا یوهناس انی رسول الله الیکم جميعا دا سره د ګلوبلایزیشن تصور ده خدا دا چا کار ده یعنی عالمی حکمرانی او علمگیریت او ورلد آرډر بده چي د اسلامی نبی علی السلام حجۃ الوداع کې کم تقریرونه کړي خطابونه کړي هغه مسدي عالمی دي د علمگیریت نو دا حق د چا دی وای د اسلام بیا داوا چې ورپسې د سیندی صاحب خبره راواله نو دغه د عالمی سطح حکمرانی قائمول د د يهودو په خپل وخت کې د عیسایانو خپل وخت کې ذمہ داری وا خودی پای کې فعل شو اوس دا کار د چا په ذمہ پاتې و دا خود د امتو او زمون کار دی تاسو خپل دور تیر کو تاسو په کې څه شوي ناکام ناهل تاسو کې دا اهلیت نشته چې تاسو عالمی نظام قائم کړئ یعنی قائمه خو قائم قائم خو قائم یو سړی مونږ کوي په ډیران مونږ نه کې ما خو کو نو کېده نو په کولو خو کړه دی خو لیکن اهل د دین دی ولی هغه د انسانیت او د عالم د پاره صحیح نظام نه دی دا تباہی ده دا مصیبت ده هغه آفت ده د انسانیت د پاره ظلم ده انسانیت او دنیا پکې تنگ کړه نو دا کار د اسلام او بیا اسلام سوکړه 1200 سال دنیا باندې حکمرانی وکړه دنیا ته اوخوله نو د علمگیریت اهل او د علمگیریت ذمہ داری او د علمگیریت ډیوټي کار دا د چا دا د امت مسلمه هغه دوی مقرر کړي پوه شو اس په ساده الفاظو کې علمگیریت څه شه ده دا دوی چې کوم مسلط کړي ده په دنیا دا علمگیریت ده او د نیو ورلد آرډر په نوم باندې ده اوس ګوره علمګیریت استشراق اور استعمار کا نیا ایډیشن ہے د استشراق او د استعمار نوې شکل دی اومقه استشراق هم پکې دی یعنی اومغه د اسلام خلاف اعتراض شبهات خپل خلک دانشوران د دا تیاری او بل استعمار هم ده استعمار سی همغه سي دنیا په ملکونو وسایل او قبضه خو په نوې طریقه نوې طریقه ده هغه مخکې چې استعمار واسو ابا برای راس ورتل ملک بینیو اوس برای راس چې ډیره مجبوری نه نزي اوس څه کوي خپل ایجنټانې کینولي دي بس د نیو ول آرډر وغیره په بنیاد باندې هغه کنټرول کړي یہ امریکی و یهودی استعمار و استشراق ہے خو باغ دوړ چا سر ده مخکې عیسایت سره اوس چا سره ده اوس امریکا نه امریکا خو عیسائی سټیټ ده خو شاته ورپسې يهودي لابي ده نو د امریکای او د يهودیت سره استعمار او استشراق دی عالمگیریت دی دی وخت کې چودراهټ دنیا باندې دا چا دی د امریکای نو مخامخ عیسایت ته او شاته ورپسې سو کولاړ دي يهودي ولاړ ده خبر اصل لار یعنی دا مطلب چې د عیسایت دنیا هم لاس کې اختیاراتو سره نشتا عیسایت نم ګډاګه جوړ شوی دی سو کې استعمالي يهود يهود استعمالي دی وجنو ګوره اسرائیل یو دون ملک دی د يهودو دونه نو ولا اقوام متحده خبره مني مني اقوام متحده خبرو کې زمانہ خپل کار کوا ها امریکا د وخت کې چودري دی د دنیا په دنیا باندې د امریکای اړه چلی خو بل طرف ته اسرائیل ته رام رام کوي نه کوي ولې يهود دي کنه ټول ار سپنجا کې د يهود دي دی وخت نو امریکا مخه ته د خوشاته اصل يهود نو دا نن سبا چې کملم ګیریت ده دا دا امریکای او د يهودو استشراق او استعمار جس کی قیادت امریکن یهودی لابی کې ہاتھ میں ہے د یهودو لابی پلاس کی خبر اصل دا اصل جنگ شاته زمون خلاف چا شروع کړي دي يهوديت شروع کړي دي او عيسايت را مخه تا کړي دي داسې ولی دوی په خپل مخه ته ناراضي حرامیان هم خيار دي دویم بوزدل دي هر یو وای چې لو يعمرو الف سنه نو چې چا سره مرګ یری او چا سره د دنیا مینې هم میدان ته ناراضي ایری دیو جن اسونه سرمایدار غټ خلک چی کنه دوی یریږي چرته مړ نشم مال دولت اقتدار را نه پاتې نشي نو يهود خودي دغه څه خلک دي پشاناس او عیسایت بے وقوف غیر مخه تا کړه حالانکه د عیسایت او د يهودیت چې کومه دشمنی ده نو زما په خیال الله سي به اسلام سره امني ځکه چې دوی خو دغه يهود د دوی پیغمبر نوذ بالله عیسی علی السلام ته ولادت زنا وای مریم ته نوذ بالله زانیه وای دی خو موقف د دی باره کې دا دی او دی بغیرتو دا غلامی اختیار کړی ده نو عیسایت به وقوف ته دی دور کې د يهودو په زیر اثر دی او غوی استعمالي خراز عالمگیریت یعنی گلوبلایزیشن کا مقصد د دې مقصد سره دا خو تعارف چې په جنگلو شي اس تحریک کا مقصد اقتصادی ثقافتی معاشرتی دینی قومی اور وطنی امتیازات کو ختم کر کے پوری دنیا کو یہودی اہداف اور امریکی نظریے کے مطابق جدید سرمایہ دارہ نظام کے دائرے میں لانا ہے دش دو گورے اقتصادی ثقافتي، ثقافت، تهذیب، معاشرتي، دیني، قومي، وطني امتیازات ختم کر کې اې دا ټول امتیازات ختموي مذهب د هر چا چې څه دی هغه امتیاز ختم قومي امتیاز وطني ختم ثقافتي معاشرتي ختم ټول دنیا د يهودو د هدف او د امریکای د نظریه مطابق ټارګټ یې څوک دی مسلمان ځکه وجه دا ده چې نور نظامونه مذهبونه تهذیبونه وته مقابله کې ودرې دی نشي لکه دنیا کې سګن شمیر تهذیبونه دي د یونان خپل تهذیب او د روم خپل تهذیب او دا دون تهذیبونه دي چې شمیر نشي دا غروز اول نه غټ واړه تهذیبونه وی س 400 پورې تهذیبونه وو دی څونه 400 هغه تمام تهذیبونه س زمانه تیرې دو سره ختم شو او سچ کله نه دوی علمگیریت نافذ ک نو د هغه په وجه چې کم موجوده تهذیبونه هغه ټول دوی په خپل مغربي تهذیب سره ختم کړ لکه چین دی کنه د دې چینیانو خپل تهذیب هندوستان دی د هندوانو خپل تهذیب دی مسلمانانو خپل تهذیب د دې خطو علاقو د لکه د عرب خپل تهذیب بود او باش د ژوند تیرولو ډنګ طریقه دا د ارچا خپلې خو چې کله د دوی علمگیریت راغې نو تمام دنیا کې نن کم تهذیب چلی مغربي سعودي عرب هم مغربي تهذیب نه متاثر هندستانم چینم روسم ټول هغه تهذیب په مسلط د دنیا په اړه خطه کې چې نو د جون انداز کم انداز شو مغربي طرز زندگی او طرز بود او باش ومقه ومغه ما یا سرات ما ویلی اول کې کنه سا سرات شو هر ځای کې د خوراک د سکاک د گفتار د لین دین د رهایش اندازونه مغه دي کم چې د مغرب په ټولو مسلج خوراک ته وګورای کا فاست فود فاست فود دا وینه راغی دا خوراکونه د جون تیرولو سټایل اټول دا وی هر ځای کې خدا اسلام تهذیب واحد تهذیب دی په دې وخت کې چه د مغربی تهذیب مقابله کی ما وی ټول تهذیبونه ختم شو نام نشان رک شو صرف چه میدان کې وته ولاړ دی کم دی د اسلام تهذیب ځکه هغه داسې زنده تهذیب دی چې دی مقابله کولی شي ځکه دوی ټولو کې هدف څه شه دی اسلام او مسلمان دی په دې پوی دی چې زمونږ د علمگیریت مقابله د اسلام علمگیریت کولی شي ایندوانو سره علمگیریت نشته چینیانو سره علمگیریت نشته روسیانو سره علمگیریت نشته علمگیریت کده اسلام سره ده ای بدی پوی تهذیب د اسلام تهذیب مقابله کولی شي ټیک ده چې افراد د مسلمانانو د دوی د تهذیبونو نه متاثر دي خو د اسلام چې کم تهذیب دی هغه تهذیب خرق نه دی اشتره په دلایلو کې شتا په کتابونو شتا افرادو کې شتا اوسه پوره د مسلمانانو دل دماغ کې پروت نو دوی ته دا پته ده چې زمونږ د تهذیب او زمونږ د عالمگیریت مقابله کوي نو صرف اسلام دا طاقت لري شي ان کی چار وجوه ہیں د دې سلور وجې دي چې دوی هدف سوک جوړ کا مسلمان په دې عالمگیریت نور پروا نه ساتي ایو سره په خپل منی هغه د مغربي علمگیریت او تهذیب په سیلاب سره وبو یوړل غار څه ختم دا وی خو د مسلمان وجدار چې دی هدف ده پوری دنیا میں اسلامی ممالک جغرافیائی لحاظ سے بہترین خطوں میں واقع ہے یو وجدار مسلمانانو سره جغرافیائی کما خطه و علاقه دا, دا بلچا سره نشته دا الله ډیر لوی نعمت ده چی مسلمان امت له ورکړی دی خو دې سره احساس نشته کوم محل وقوع جغرافیایي حالت چې د مسلمانانو د ملکونو ادا د بلچانیش یی د پسخی کی چې دا څنګه چل دې سره دا د خطه وی علاقې دي مادینیات په ګډیر دي ابي زراعه د تجارت د تمامه خیره هغه مسلمانانو سره هم هم دي نو دا خطه داسي موسمونو په اعتبار سره داسي ملکونه دي چې سلور موسمونه پکې چلیږي او سلورو کې په یو ملک کې دنه دو موسمي پاکستان ته وګورئ سلور موسمه دا زمون مرګره دی دلته هم ذمہ دار دی یوسف ظفر سے بازی مرګری پیچه د واته کال لندن کې تیر کړی ناوی ما به کله وی دغه انګریزانو سره خبرې کولې کالج یونیورسيټي کې یا چرته کم ځای کې جاب کاو ما یې چلته زمون سلور اب حیران شو خاص سلور موسم د کلته موسم نشتا التا یورپ مغرب کې کالو سر باران دی سات کې باران دی او سات کې شین دی سات کې باران دی د حل دی او دې سلور موسم ته باندې چې ما ته وې سلور پرې دا تاسو دې تاریان یې په یو موسم کې دوه موسمې دي وی دا څنګه لکه زمو میدانی علاقو کې سي انتهایی سخت ګرمي او چې بروخیږي نالته په بړستن دی اغوندې نه دی بره بره کالام بره ناران بره چې دینو کومراټ دی لاغه وګوره دی غرونو ورته په یو موسم کې دوه موسمې چلی نو دا سه بهترین خطه بهترین آبی زرای معدنیات دا مسلمانانو نو دوی د دیو جن هدف مسلمان اسلامی دنیا حیرت انگیز مدنی وسایل سے مالا مال ہے دام وا تین بړې مذاهب اسلام نصرانیت عیسیت کې مقامات مقدسه اسلامي دنیا مې واقع ہے د دې دریوانو غټ مذاهب دنیا کې آسمانی دا درې غټ مذهبونه دي کنه اسلام د يهودیت ته عیسایت د دې دریوانو کم مذهبي مراکز دی هغه چا سر دي مسلمانانو سره دي ولی مکه مدینه خاصم زمون مرکز دی مون سره ده او بیت المقدس کوم علاقه د فلسطین ا د يهود هم مذهبي مرکز دی د عیسایانو هغه هم چا سره دی مسلمانانو سره اگر چې اوس مقبوزه ده خو لکه اصل کې خو کوشش کوي چې دا ته واخلو ګوره دغه رنګ علمگیریت کا جواب صرف اسلامی نظام ہی دے سکتا ہے اس لیے علمگیریت کو صرف اسلامی نظام سے خطرہ ہے ځکه اسلام چې دی نو هدف دی اوس د علمګیریت دوی کار کوي نو په کومو میدانونو کوي د دې سلور میدان دي ښه سلور میدانونه دي یو د دوی سیاسي علمګیریت یعنی سیاسي میدان دویم اقتصادي علمګیریت اقتصادي میدان دریم تهذیبی او ثقافتی علمگیریت میدان او سلورم معاشرتی دا سلور میدانونه دي ثقافتی او معاشرتی که یو ځای کې بیا درې میدانش اقتصادي سیاسي او معاشرتی او ثقافتی دا سلور میدانونو کې دوی کار کوي لګیا د سلور میدانونو کې کار کوي پای کې اول سیاسي علمگیریت یعنی تمام دنیا باندې حکمرانی کول چې زمو حکمرانی وای امریکا سیاسی علمگیریت کا بانی ہے بانی ہے دے امریکا سیاسی علمگیریت کی خاطر امریکا که یهود سرمایه دارو نه اپنه لیګ آف نیشنلز اور پر اقوام متحده کی بنیاد رکی اوس دغه عالمی سیاست د پاره دوی دوه ادارې جوړې کړې یو د لیګ اف نېشنلز او غیله بیا روستو اخر نوم سور کا اقوام متحده د ټوله دنیا مسلط ټوله دنیا به د اقوام متحده د لاندې ټول ملکونه به د اقوام متحده د اصول مطابق چلی اقوام متحده کله جوړ شوه دی دا چوبیس اکتوبر انیس سو پینتالیس کی نګورا کلا پینتالیس دا د خلافت ختمېدو نه بعد دی کنه انیس سو چوبیس کی خلافت ختم شو نو دیور پس خپل خلافت قائم اقوام متحده خا نو 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ نے منشور کا اعلان کیا منشور اعلان ہے ایتا سوئی ہم الکو دیئے آبازی پکی ہاں چارټر دا یونو چارټر چې ورته ویل کیږي د اقوام متحده انساني حقوق منشور انساني حقوق منشور ورته وي عالمی منشور نیول او دا دغه یونو چارټر داغه چارټر دی ما خیال نو چې راوړې مې ته مې داغي دیدار کړي وي چې سره خو بس هغه ما سره پروت ته فایل دی داسي پورا دونه فایل دغه ته اقوام متحده منشور او نیول آرډر وای دقه دون فایل ټوله دنیا تړلې ده داسې پای چې دسخط نه کړي هغه پورې هغه ملک نه تسلیمي کی او دا غي په پابندي داغه معاهدو کې ما سلیریش غټه معاهدی دي چې ټوله دنیا او مسلمانانې پاره غیر کړي ده نو په معاهدو کې اوله دقه ده نیو ورلډ آرډر ده په دې کې ټول دنیا تړلې ده رپم نشي وای کرپ وای بس وای تا د اقوام متحده ها منشور خلاف وای کې سدي نو هغه ډیر سدي خو بهر حال دغه مطالعه په کار دا قتل غواړي چې سدي سنې دي او خاص کر محققین تحقیق کون کې خلک یا د میدانونو کې کار کون کو خلکو لا د دغه چارټر حل راستل غواړي حل به سي یہی ادارہ اس وقت سیاسی علمگیریت کا مرکز ہے مزه مرکز جوړ کړی دی گویا کې د د دې خلافت دویم شی په کې سره نیو ول آرډر دی افغانستان میں سوویت یونین کی شکت ہے پاش اور نظریه کمونیزم کی ناکامی کے بعد دا تر مقابله وا تر هغه پورې دوی علمگیریت نشو دنیا باندې نافذ کولې ولی امریکای چې وی علم زمان نظام نو روسوی نه زمان نظام به په دنیا جګړه وا نو دوی رسوو د افغانستان کې چې د امریکې تعاون کوو او جهاد مجاهدین له تعاون ورکاو دا ولی دا داسې خسړیو نه دا پکې خپل مقصد ټول دنیا امریکې را پاسوله عربو ته تکړه شه مجاهدین ولېږي پیسې او د ټولې دنیا مال دولت را روان شي دا د مسلمان او افغانستان باندې نه خپ کېدل دی مقصد داو چې سیوا د مسلمان نه دارو سوکوالي میدان کې نشي نو راشه وسره ودرېګا تعاون ولا ورکا اصله رااله دولت راغې مهاجر چې د خورال د مهاجر له دا مواد را روان شو رنګه ادارې ولا جوړې کړې سنی دی معلوم دا که څوک مشر دلته څوک نه سي ته بیا دی موږ ماشومان ما ته یاد دي چې سکه دل دی ملک په دې پاکستان کې علل اعلان په دې جماعتونو کې د جهاد خبره وا خکارا دا خلک جهاد لروانو دلته غټه غټه ادارې چلے دي دا یو ان او دا ټول راغلی دلته دا تعاونونه ورکول مهاجرو ته دروازې کول او کړې دا حالات پاکستان ته هر رنګ تعاون به کې دا ولی هغه وخت چې کم خلکو د روس خلاف جهاد کو نو امریکای و تغاړه کې هارون اچول اسامه چې کله راته کنه یو مرګره دی داسې خاصه ادارو کې دی شاګردم اسلام آباد کې راته تصویرونه خور ما ته یو ګورای جی دا پیژنې څوک دی د اسامه نوجوان لک دی کلاشن کو پغاړه غار کې هاړه غاړه کې هار او کې مجاهد اعظم او چې کله د امریکای خلاف شنو بیا شو دیشګر شو خوس که سړی دا وی بعضی خلک په دې نه پوهیږي یو ګور د روس خلاف جنگ دا د امریکای جنگ نه امریکای خو خپل مفاد غستل جهادو اخو مسلمانانو به جهاد کو فرض شوی په چې روس راغله او ملک ته قبضه کړو اخو به دوی کاو کاو خو خبره زه د امریکای کوم چې امریکای په کې خپل مفادو ایسه مفادو افغانانان باندې نه خپکه ده او په اسلام ای داوی چې راشه موقع دا زما دشمن وخی نو دشمنی پیو روس چې مات شو کنه نو دا غنه بعد بیسو کړه نیول آرډر راوړو ولی مخه ته وته رکاوټ سو روس کمونیزم ځکه هغه کوشش کو دنیا باندې سره شي کمونیزم راشي ټوله دنیا د روس د نظام د لاندې شي دیو جنا هغه وخت کې ملکونه دا غوي سره وکنه لکه مسلمانانو کې سینوم د قذافی صدام دا خدای نظری خلق دا دغه نظری خلق نو دا سه نور خو چا غیر مسلم ملکونم د روس ما تحت جګړه شروع وا دو بلاکو سخلک امریکای سره او سروس سره بچغه وو نو بس به خپل لمګیریت نیول آرډر راوړ مخه چې بس اوس و دنیا په دې چلیږي دا کلا دا 1991 امریکای طرف نه داراغه سیاسی لمګریت کا اهم دې وخت کې دنیا کې سره کم سیاسی نظام دی د امریکې چې شاته ورپسې يهود دي او هغه سیاسی نظام ته د امریکې سوي ګلوبلایزیشن او عالمگیریت ویل کیږي او نیو ورلد آرډر ویل کیږي بل د اقتصادي عالمگیریت علی اقتصادي علمګيريت سره یعنی د تمام دنیا سمرا اقتصاد چې دا بم د چالاس کی د دغه امریکای او شاته د يهودو لاس کی دنیا کې چې معاشي سکیږي نو دا وی د رضا مطابق وای چې یې نه غواړي او دای په کې مفاد نه ایس معاشي نشي کول بلکې رکاوټ به بګي جوړي نوې پریدي مسلې به پیدا کوي دا وګوره داغي نن د سعودي عرب په تیلو کې کار شته د پاکستان د ګیس او تیل او بجلی غستو کې کار شته پاکستان با تیل اخلی نو دینه ویلی د بلې کپنې نه نشي غست پاکستان سره د بجلی مسله ده اوس د بجلی مسله دا چینا و ته بار بار وې بجلی مونږ درکو یونټ په دونه درکو د ټول ملک بجلی زمون کار دونه یونټ باندې درکو را شی وای پاکستان خو دی وای ولی التدای رضانه دا حالت عالمی اقتصادی المگیریت تیرے تسل و دے معاشی طول دنیا تفصیل سرب اپوزیشن علمگیریت کا دوسرا میدان اقتصادیات اس کا مقصد دنیا کی اقتصادیات پر قابو پا کر کے اسے چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں مرکوز کرنا ہے اس مقصد کے لیے چار اہم اقدامات کیے گئے ہیں سیاسی د پاره سکړي وقای متحده وا نیو ول آرډر او اخر کې څه شو علمگیریت اوس د دې د پاره سه اقدامات چې عالمی اقتصادي نظام دی نافذ کی سونه کې ذخایر پر قبضه زکه سونه اهم شی د دنیا کې تاسو ویلي دي فقہ کې کنه سمنه خلقی دي کنه اصل شي دا کاغذ خو چې کم نوٹ ده کنه دا د هغه سره یو قسم له رسید ده دې ته سمنه عرفي وای اصل شي شاته سونه ده مطلب چې تا سره زر روپۍ دي نو مطلب څه ده د دې زر روپو چې د زر روپو سونه شاته دې پسې پرته ده تا سره جوړې گویا کې د زر روپو سونه ده خو اوس کیسه بل ده حالات وزادي استاد په بانکونو باندې لیکلي شوی کتابونه وګورئ تاسو پته ولګي دنیا داسې تبا کړې د دوی کنه چې اوس د زر روپو شاته غسونم نشته لاړه ختمه شو او صرف کاغذ دی نو چې کله دوی اډر وکړو چې دا کاغذ کاغذ بیا د زورو په حیثیت ختم داسې حالات دي زمونږ دا کاغذ اني ټایم هر وخت سکی دی شي دا د ردی کاغذ جوړې دی شي ردی کې به خرڅه دا سې دی د دنیا باندې قاب قبضه ده دیو جنا کله کله आवाज پورته شي عالم سطح باندې دنیا نه ځان خبره وای چې واپس دی کرنسی سترش سونه چاندید سونه چاندی دی واپس چې کم خلک پوی دی او چې دا څه شروع دی دا خاصه کاغذونه دی موږ لاس کرا کړی دا خاصه غپ دی سونه واپس راوستل غواړي نو دوی څه چلو کو ایته پته ده چې واپس به دا خبره سونه لراځي نو دنیا کې چې سونه د سونه ذخایر دي هغه ټول دی قبضم کړل یو اړم او نورم کوشش کوي چې دا سنبال کیوسی نو دی وخت کې تاسو ته په پته ای امریکا او چینا لګیا ده د دنیا سونه را جمع کوي سونا په ټنونو منونو امریکا کې او چینا کې پرتا او زموږ د پاکستان حالات څه دي زموږ د پاکستان حالات دا دي چې زموږ سټیټ بانک اف پاکستان دی کنه خزانه د زموږ چې د پیسو په شبشاته سونی نو چې زموږ سونه سرمایه ده یعنی سونه کرنسی دا هغه پسې داغي د قیمت چرته خدای خبر لسمه ایسه سونم نه د پرتا ا حالات دي موږ سه کاغذونه دي دا معاشي خبرې دی باندې مطالعه او کې تاسو پته ولې یو کتاب چالي کړي دی خو بهر حال نو د سونه ذخایر سونه کې ذخایر پر قبضه يهود کا قدیم خواب تھا یہ خواب تب ہی پورا ہو سکا جب سونے چاندی کے سکوں کی جگہ نوٹوں نے لے لی دوی چې د دنیا سونه چاندی زموږ لاس څنګه راشي نه دا پاره څه چلو کو نوټ رويز هغه د سونه چاندې سکه ختم شي کوم ته چې به درهم او دینار وغیرہ ویل کېد نو دنیا خلکو له لاس کې کاغذ ورک او سونه ته اوچتول شروع کړ 1971 میں تک تمام ممالک کی کرنسی ڈالر سے اور ڈالر سونے سے وابستہ تھا وګوره مو وی کنه دا سونه کرنسي دي کنه دا چا باندې بنای د دې دارومدار بچي ډالر تاسو ګوره پاکستان کې الکه ډالر پورته شو قطه شو نو چې پورته شي قطه شي د پاکستان پیسې هم سکی قطه کیږي پورته کی په کار دا و چې پیسې د چا باندې بنه بناوي سونه چاندي سونه چاندي نه د اوس بچا بنا د پاکستان روپې ډالر صرف روپے ډالر پورین خطا شاته سونا نشتا ختمه ده از اخیری ټوله وی اوړي لګیا دي او چرته چې د ملکونو باندې دوی قبضیو کی کنه افغانستان باندې وکړه بل دا دوی اصل کې هغه ذخایر د سونه وباسي وړي افغانستان کې سو کاله تیر کړل دې ټولو کلونو کې د دې نورو جمهوری نظامونو کې امریکې د افغانستان د سونې ذخایر او دارنګ د افغانستان د معدنیاتو ذخایر وړي دي خو خو قدرتی شی دی اوس هم شته خو لکه او ایت خو کافی دونه مقدار وړه دی چې هلته ځان له ذخیره برابر لکه تیل دی کنه دا تیل عربو سره د امریکې او یورپ دومره تیل چلولی دی چې وی وی کو سره باندې بنم کینو زموږ ته ضرورت پاتې نه دی دغه سه ذخایر ناغه سونه باندې تمام دنیا کما زیاته سونه چې دا هغه يهودو سره ده بس روپې شاته سونه پاتې نشو سپاتې شو ډالر نو دا ډالر د وجې نه بوس پاکستاني روپې د سعودي ریال افغاني روپې هر روپې چې دا او ډالر پورې تعلق لري ډالر ولا اثر حالانکه ډالر په خپل کرنسی ده ډالر د وجه نه اوچتیږي خطه کیږي دا لوبه جوړه ده دویم عالمی تجارتی اداروں کا قیام دا خبره ټول د شعور او د بیدارې دي ویګه دنیا کې سره روان عالمی تجارتی اداروں کا قیام بیا عالمی سطح باندې تجارتی ادارې جوړې کړې هغه ادارې هم د چا پلاس کې دي هم د دې پلاس کې دي امریکي او سیهونی لابي سیهونی پیژنې شاته وي يهود ته وي ښه آی ایم ایف د سنه مخفف ده دا انټرنیشنل منیټری فند یعنی عالمی سطح باندې د فند سره منیټرینګ څه ته وایي ها نگرانی د فند آی ایم ایف دا آی ایم ایف لی مصیبت دا د دنیا مالیاتی نظام کنټرول ساتي یعنی دا هغه اداره ده چې پاکستان یا سعودي عرب کله نوٹ خپل چاپ کوي کنه خلکو زین کی چلکه خو بس خپل ماشينري لګولې ده کنه چې لک چاپ کوي خو 2 لک کروڑ په ځای 2 کروڑ او د عرب په ځای 2 عرب دي چاپ کی کنه نه دا بالته اجازه غواړي سونه خو ختم شو کنه مخکې بنا پسوا پسونه نو دا خبره صحیح و چې سمره سونه د نو غمر ملک څه دی غریب یا مالدار دی دا اصل شیو سمنه خلقی وکنه د سره سونه شتا نو په دې اعتبار او د سره شتا د سره دوه کیلو سونه ده او د سره کیلو ده نو پته ولګي د ډیر مالدار دی نو دته د دوو کیلو سونی عمر اجازه ته چې دومره پیسې به ته جوړه زیات نه شي جوړولې ولی سونه چې سر سمري او دته دا کیلو وا هغه سونه ته منځ نه لری شو چې اوس لری شو نو هغه معیار ختم شو اوس به د دنیا دا مالیاتی نظام څنګه کنټرول کړي اې د پاره دا منیټری فند دا شی جوړ کا ایم ایف نو چې دی څومره ملکونه دوی پیسا چاپ کوي نو اجازه چا نه لري ایم ایف ته وای دونه چاپ کول شو دونه او بل طرف ته ایم ایف سچل کوي قرضې مور کوي ځکه چې دلته اوس ملک اې دې ته ګوري ستا ملک کې سونا چې دینو یعنی مالیاتی اساسجات پراته دي اسونه خو ته منځ نه وته د ملک عام اساسجات ګوري چې دا څومره دي نو دا غي مطابق ورله اجازه ورک او چې دوی سره اساسجات ته کې کمې راشي نه ایم اف والا قرض خو هغه برا رسود راکې ناغه سود شروع دی نای ولا دومره قرضونه ورکی د ملک دونه ضرورتي چې پای باندې سودونه راخیږي لګیا دي سود راخیږي د خو دی په پیسو ملک چلی کو سود ادا کی الته ایم اف تبک سکه دا سود او دا قرض قسطونه ادا کړي لکه اسانه خبره بانک نه چا قرض پیسې راغشي په سود نو د بانک څه طریقې ادای چې تاله مثلا لس لک روپے د لس کاله لپاره قرض درکړي مثلا نو په لس کاله کې به ورته تاسو کې دا پیسې ورکه او چې لس کاله کې ورکه نو د کال په سر سو شوې یو لاک نو هلته پیسو دي نو مطلب 50 په مثلا سود کنو یو نیم لاک تاله خو 10 لاک درکړې خو د کال باندې یو نیم لاک اخلي نو دا نمسونه پوره کوي 15 لاک مثلا دلته د دې ضرورت ته او سباله د داسې کاروبار دی چې د لس لاکو ته نور ضرورت شو بیا واغز لس لاکو ته نور ضرورت شو بیا واغز په د باندې هغه ماهانه او هغه سالانه قسط زیاتیږي لګیا دی مخکې یو کس ورکوس بس ورکي دو ورکي درې به ورکي سلور ورکي اقي سونه په دونو ډیر شو چې بس د ورکول نور نه دی پاکستان سره دا لوبه ده د خو دې قصه دا کولې نشي غزاړم را روان دي ا دونه ډیر شوی دي چې څنګه ادا کی نو هلته ایم ایف نه مزید قرضه یو ته وي خموله قسطونه را د سره شتنه نو بیا څه چل کوي ای چې ولا قرض ورکی مثلا لس لاکا نا غلس لاکو کې دی 15 لاکا ملک ته ورکی 15 لاکا واپس قسط کې ادا کی دا لو بشورو د پاکستان کې خدای خو یې نظام سیستم نشتا ا 15 لاکه چې راشي ناغه بیا په مل قوم نه لګي کنه هغه 15 لاکو کې یو لاک په قوم لګي یا دوا او دا سلور یا درې لاکه خرد برج د لیډرانی وخوري پاکستان د ایم اف دا مسله دا شی شروع ده پاکستان کې اخو په د قرضونو بوج نو چار پاکستانه پیدا کیږي ها نو پیدا کېدو سره د په سر سره قرضه ده دا حالت اوس کله کله دا سیو چې چې دوی قسم شي ادا کوله اول ته دوی ضرورتي نو دی آی ایم ایف ته زولې خوره کړي کچکولې وتنی ولی نه پی بیا خپل حکمونه مني ښا قرض در کوم خو شرط دا دی چې زما قسطونه سر بسکه ابراله څنګه راکې ابا دا کم زین را پورا کې یرا دا سیدا ټیکسونه لګاوا دا ټیکس هغه وته وی لګاوا پس ولګوم بجلی باندې ولګاوا په دې شي ټیکس ولګاوا په دې ولګاوا نو دا رس سره دا ټیکسونه چې زیاتیږي دا د چا په حکم ایم ایف ولې هغه خپل قص غواړي نو دی په هر څه ټیکسونه نو ایم ایف دی وی اف ایم ایف چې دا نو قرض قرض راکای خو هغه ها دا شرط دا شرط نا شرطونو کې دی ټیکس ولګوا په دې شی ولګوا په دې ولګوا په دې دونه کا په دې دومره کا د دې بتاله دومره راشي ټیکس نه به موږ د بیا ادا کې نو د خو عوامو نزور وزي نو رسره در ټیکسونو بوج را روان دي خبیا وته بعضی خپل مقاصد مخه دکی د نیو ورلډ آرډر او دا علمګیریت او دا اقوام متحده خا قرض در کوم خو ستا ملک کې آغا شی چې دی دا زمونږ په طبیعت نه دی مثلا دل حکومت ورکا دل مو ورکوا دا مو زاوی دا هغه مطابق شو دارنګ دغه خلک چې دی اسلام پسند دا ولی پورته شي دا ختم کا دو زاوی بس دی بس وای صحیح ده لوبه اصل دا روانه نو ایم ایف دغه لی مصیبت او لعنت ته یہ ادارہ پوری دنیا کا مرکزی بینک ہے دیو جن هغه ورلد بینک هم د دوی لاندې دی ورلد بینک عالمی بینک جو ضرورت مند ملکوں کو تین سے پانچ سال تک کی مدت کے لیے قرض دیتا ہے سونا د دریو نه پینځو کالو پورې قرض ورکړي چې کله دا ادا نکي نو بیا په غسود سو سو چندا ورزیات شي نو ایم اف قرض موږ دا کولی نو شنو سودونه رست رز زیاتیږي رست رز سود زیاتیږي نو دونه قرض نه دی چې څومره سود زیات شو عالمی بانک ورلد بانک هم دی یې اداره ممبر ممالک اس تنظیم کا اصل مقصد آئی ایم ایف او عالمی بینک کے تعاون سے عالمی تجارتی نظام کے لیے بنیادی اور قانونی دائرہ کار تشکیل دیتا ہے دا اوس اداره څه ده عالمی سطح باندې د تجارت او د لین دین اصول او ضابطې جوړي خچ بیا اوس تجارت کې کنه آزاد نه پاکستان مثلا سعودي عرب سره معاهده کوي پاکستان تاجکستان سره معاهده کوي د لین دین د کاروبار دا به هم د دوی نه اجازه تلی دی بغیر نه کی عالمی سطح د تجارت نظام هم د دې پس کې د کنټرول کی تاسو ګوره سونه زمانه نه یو خبره شروع ده چې مونږ ګیس چرته نه راولو ماوراو نهر دی آزاد ریاستونو تاجکستان وغیرہ هغه پیپونه سزا پرې چولی شي دی بند د بجلی معاهده شوی بند او وینه غواړي ولې وی چې کده یو کړ په خپل خپو دري اول ته دوی قرضداري دي نو دا وی خبره پابند دي ما هدي ترغه نشي کولې تجارتي کارانو څو پورې چې داغي ادارو نه اجازه نه دا یوازې پاکستان سره مسله نه ده دا ټوله دنیا سره ټوله دنیا دا سي تړلې عالمی تجارتي معاهدو کا قیام دغه خې اداره وا چې د اصول ضابطې جوړي تجارت د پاره او بل اوس بیا معاهدی دي نو د یو مل بل ملک سره معاهدی کی تجارتی هغه معاهدی اقوام متحده اور عالمی مالیاتی اداروں کی مدد سے امریکہ اور یہود سرمایہ داروں نے کثیر الملکی معاہدوں کو فروغ دیا ہے جن کې زیر بین الاقوامی آزادانه تجارت کی بنیاد رکھی گئی ہے ټوله دنیا یو بل سره کولی شي آزاد عالمی تجارت کا مطلب ہے کہ تمام ملکوں کی منډیوں کې دروازه پوری دنیا کې تجارتی اداروں کې لیے کولې ہوئے ہوں کوئی حکومت کسی غیر ملکی کمپنی پر کوئی پابندی عائد نہ کر سکے وګوره ظاهر کې خصونه خوشنما خبره ښکاری آزادانه تجارت د ټول عالم مقصد په خپل ځان دی چې کومه عالمي اداره کوم ملک ته ځي تجارت وغیره کوي پای پابندي نشه لګولې تاسو ګورئ کنه کله کله حالات راشي داسې الکه بایکاټ وکړي ها د پلان کې ملک مصنوعاتو بایکاټ وکړي نو سړی زین کې دا راځي او دا خلک هم وای الکه پاکستان لا پکار دی چې د دغه ها پلان کې ملک مصنوعات سکی بن کی څنګه بن کی الله به علمی پابندی ده چې اس قسم تجارتی کمپنی با په بل ملک په پابندی نه اټول د دوی دی نادي چونم نشي کول دا نه چې دوی نه غواړي دا زموږ حکمران پر ټولو خبرو خپوي دي امه چې د حل له خو کول شي ما یې تړلې دي داسي اتړلې شي که څوک پکې خپ پیدا شي کيم نو کولې نشي نو دا یو ملک او یو فرد د دې جنجټ نه او د دې کم توق وتا چول شه دینه یوازې نوځي سو پوري چې امت یو شی نه او د مات کړی نه د دې نه علاوه بل حل نشته دا به دغه سي ماته په یواز هیڅ نه کی دا اوس ګوره ملټي نېشنل کمپنیانی دي نغه ټول دنیا کې لګیا دي چلی دا ورلان دي لیکلي دي ملټي نېشنل کمپنی او کافرو دا ټول د يهودو دي دا ملټی نېشنل کمپنیانې عالمی کمپنیانې دي تاسو ګورئ نن بازار تلاړ شئ خ صابون ګورئ خ غوړی ګورئ ارشه چې خ ګورئ دا بده چي د ملټی نېشنل کمپنیانې او هغه د دغه معاهده مطابق په پابندی نشي لګولې یعنی ولې په دې دوی نه پويږي چې لکه دا د ملټي نېشنل کمپنۍ شې زموږ ملک کې خرسيږي او زما د خپل ملک مصنوعات هغه سدي څوک نه دي خو اسانه خبره لکه بند کې کنه نشي بندول معاهده پابندي ده دغه عالمی معاهدي شي د سخته غشتي ما چې ته سونه دی غټه معاهده سلیریش پکې د ټولو کې دا د سختی دي بس نشي چلے دے دیو جنا ورځ تر د پاکستان کې کارخانه لګیاري بندي سپه ټیکسونه ډیر زور دي ځکه هغه تل ټیکسونو هم آی ایم ایف سره سره اختیار دي نه یې د خوا ټیکسونه زور کی په دې کارخانه دار ټیکسو لگاوا په د باندې ټیکسو لگاوا نه غیر د ټیکسونو نه دانه تنگ مطلب دی چې دا مصنوعات د دې خپل نه او دې زموږ مصنوعات ته محتاج او هغه لګیا دی دنیا کې مصنوعات خوري او هر ملک داغي یو ملک هم ته بچ نه دی ما ته ویزه تیر کال غټ اختر کې افغانستان ته تر کال ته خو یو اسلامی حکومت راغی کنه طالبانو ال د چې ورشي نو تمام کول ډرینګز چې سونه دي ټول دا ټول د ملټی نېشنل کمپنیانو ټول عام مکمل دلته هغه شتم نه چې کمل ته دي دلته خو تاسو صرف دا یو څو شي نه دي لیدونه غټ دا څه ده پیپسي دا او دا کوکا کولا دا او دا ډیو دی او پلان دی وغیرہ حالتا چې ورشه وګوره قیمتي بهترین کولډ ډرینګز دا ټین نه دا ټینونه دا عجیب عجیب تا بچرته لیدلیم نه دا ټول د ملټي نېشنل کمپنیانو پراته یعنی دونه په دنیا باندې مطلب کې عمل اسلامی نه چې خلافت هم شي کنه نو هم د دین خلاصې دي نشي دا سه په تمام اقتصادیات دا سه پنځت دا حالات هم سیاست هم اقتصادیات او دا سه دا نورم دي زنور بیا وایو